هدى ورحمة للمحسنين سورة لقمان مکی سورت دے یو دیر شم دے پا ترتیب دا قرآن کی پس دا سورة رومنا و پند سم دے پا نزول کی پا دا سورة صحفاتنا نازل شو دے ربط او تعلق د دې صورت مکه صورت سره په غنو جو باندې ده یو دا چې مکه صورت کې اثبات توحید او په دلایل عقلیه سره نو سوره لقمان کې اثبات د توحید په دلایل سلاسل سره اخلی نقلی وحی دیو جنا ورپسی روڑو یا مکی صورت کی بشارت و مومنان اللہ دی صورت کی اغا مسئلہ ذکر کئی چی اغا سبب د بشارت دی مسئلہ و توحید دیو جنا ورپسی روڑو یا مکی صورت ختم شوی په ترغیب ال القرآن دا صورت شروع کئی په ترغیب ال القرآن دیو جنا ورپسې وروړو داول صورت اثبات د توحید په دلایل ثلاثه سره دلیل عقلی دلیل نقلی او دلیل وحی او واقعا د لقمان حکیم دلیل نقلی د لقمان حکیم نا سرد صورت کی ترغیب د قرآن الف لام میم تلک آیات الكتاب الحکیم ومن الناس من يشتري لا والحديث او زجر بالشرك مشرک دا بعضی د خلقنا هغه سوک دی چې هغه غره کوي ابس خبره لا والحديث ابن مسعود رضی الله عنه مراد نه غنا دا تنگ ټکورو قرآن ورته ویل کیږي داسې اوړي ته به وایې چې قرآن یې د سره اورېدلی نه دی کان فی اذنه وقرا ته به وایې چې په غوږونو د ده کې دی بوج فبشرو بعذاب علیم زیر ورکا بعذاب دردناک ان تمید بكم دیو جنا چونه خوځيږي پتا سبانه زمونږه یو استادو هغه فرمایل و ځای کې یو تبلیغی روانو تللو الله پلار کې یا عالم ته امام ځان سره بوزا چرته به پکار راشم ما وی ټیک ده دواړه روان شول نو یو ځای کې هغه تبلیغي بیان کولو داوی یا الله رب العالمین ادنا جنتی لا دمر دمر بنگلې ور کوي ډیر حد پوری بیان یو کو یو امی سړی پاسې دو هغه وته وی امیر سی بیا او تاسو زر نه کوم وی مونږ چې بنگلا جوړو وړه غوندي نو داغه دومره ملبای او دومره ګندی چې هغه نشو سنبالولې دا دومره بنگلې چې الله رب العالمین جنت کې جوړي او ور کوي دا غیر غن چرته لاړو نو تبلیغ غنه شو غریب نو نو فورن هغه عالم پاسې دو هغه وته ز جواب در کوم کنه ویسا هغه وته دا پزمک باندې دا غرونه چې پراته دي بلکې ظالمان دي په گمراه کار کې او دلیل نقلی د لقمان حکیم نه ولقد آتینا لقمان الحکمت اتا کی سر ور کړمګه لقمان حکیم لا حکمت لقمان حکیم دا څوک وایي د حضرت هود علیه السلام ملګرو کې وو او پس د هود علیه السلام نه داغه جانشین جوړ شو یمن کې اوسېدو او څوک وایي دا د ایوب علیه السلام خړایو او خيار سړی وګر چې غلامو یو رز خپل آقا خپل مشر وته وي چې مالا خوګه غوخه وروړه نو هغه بازار ته لاړو او زړه وروړو او جبه وروړه بیا سور دې پس خپل مشر وته مالا ترخه وغه وروړه بیا لاړو او بیا یې هم جبا او زړه راوړل نو مالک ورته وی چې وینر نه خوګه غوخه او وخته نو هم دي داروړه او چې ترخه مې وخته نو هم دي داروړه داولي ناغه ورته وی اصل هم دا دو ځای نه دی د انسان یو زړه او دویم جبا او ورته وی لسان الفتا نصف و نصف جنانو لسان الفتا نصف و نصف جنانو فلم يبق الا سورة اللام ودمي وای نیمه نیم بدن د انسان هغه د انسان جبه ده او نیم دا غزړه دی او چې دا ته لرګي نو بس صرف غوخه او ویني پاتې شي نور سم نشتا پاتې دا چې دا پیغمبر او کنو دا قائد یو کتاب دی امالیه نو زوی له یې دوه نسخې ورکړې وې، یوه نسخه چې دریاب کې واچوه، نو ودرېږي به او وایي دویمه نسخه چې دریاب کې واچوي، نو روان به شي. نه نه، دوه نسخې نه وې مړه، دا اصل کې پوره درزن نسخې وې، خو ته خبر نه یې، پوره یو درزن وې، اته نسخې وې او څلور ورسره پرهېزونه وو. او دا زتا ستا دلته نشاندهی کوم ولقد اتینا لقمان الحکمت پتا کی سره ورکړه مونږه لقمان حکیم له حکمت انشکر لله چې شکر واسه د پاره د الله ومن یشکر فإنما یشکر لنفسه وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ او کچره کوشش کوي پتا په دې چې شریک کې په ما باندې څه شي هغه چې نوی تعالی باغی باندې دلیل دوی منای دویم پرېز فلا تو ته هما نو معنا د دې دواړو بیا بل مور پلار خبره نه مني اوله نسخه اول حکم وصائب ما فی الدنیا معروفا ملګرتیا کو د مور بلار سره د دنیا کارونو کې د نه کې مطلب دا چې مور بلار د مشرکان دي نو خیر دې د دنیا په کارونو کې ور سره تعاون کوا دویم امر دویم نسخه چې په هغه اعتماد کول شي په بیان دا رجوع د دوو قولو کې تقلید دیو کی دارنګي پرون په ما په دی باندې ما د احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم او دارنګي روایت ذکر کړیو سیر اعلام نبلا کې امام زابی ذکر کړي فالمقلدون صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم مقلدین صحابه کرام ای تقلید کولو او داس نور بیا ذکر کوي او یا ابن سعید القطان هغه عالم چې په باب د حدیثو کې هغه ته محدث اعظم ویل کیږي او یا په اسمانونو زمکو کې راتل وکي په دې باندې الله یقینا الله بارک بن دی خبردار دی یا بنیا کې می صلات درم نسخه درم امر اے بچیا او بندیو کده منځ او امر بالمعروف سلورم امر سلورم نسخه حکم کوا په دې کې باندې په تابعداري د الله چې کله امر بالمعروف او نهی عن المنکر کې نو خلق به نه پریدي د دیو جنا زمونږه استاد محترم شیخ القرآن مولانا محمد طیب طایبی سے فرمایي علما ته چې کله هغه خطاب کوي ناغوي ایا علما دینی مالی وراکمو دا خو ستاسو فرض وو او د دې نه مو سترګې پټې کړې دي دا ولي اما غزل میثاق ربی علیکم بیان تنسو بلا قیال المناکری زما رب تاسو نواده نو اغسته چې تاسو برد منکر کوي ولې مرد منکر نسترګې پټې کړې دي یو روایت کې راځي ما ات الله عالما علما الا اخذ عليه الميثاق الله يكتمه الله پاک یو عالم له علم نور کوي مگر اول داغه نه دا لوز علی چې دا به پټې نه دا وخاره کې زکه واصبر علی ما اصابک ان ذالک من عزم الامور یقینا داد د پخو کارونه او زمو استاد به معنا کولا د شیخ القران رحم الله په حواله سره ان ذالک من عزم الامور یقینا داد د ځوانانو کار دا د ځوانانو کار دی چې رد منکر کوي ولا تسعر خدك للناس مګر ځا پزمکه کې په تکبر سره ځان نه کړخان ما جوړوا چې دا اوچت اوچت رواني او تکبر سره ان الله لا يحب كل كل مختال فخور یقینا الله مینا نه کوي دار یو چلولي او فخري کوونکی سره واقصد فی مشیکا ومن اسخا وم امر وقصد فی مشیکا بیا نروی کوا پتلوستا کی مډیر تیز دا او مډیر په مزا او یو استاد بده دی تشریح کولا ای مقصد دا چې ځان نه غټو خلکو سره یاري مکوا پښتانه وي بچیا د خپل صادر سره خپې غزوا دا څنګه چې غټو خلکو سره د دوستی شي دای به خرچه کوي او ته به کولای نشې وقص فی مشیک واغذز من صوتک اتم امر اتم نسخه واغذز من صوتک کتک باز آواز تا من د پاره د تبغیض اشاره دیتا چې باز آواز کتک او په تیزه دا د خره په شان اوازونه مه کوه دا ځان ته ډېر اوچت وایي او ډېر تعذیب یافته وایي الله وایي دا مثال د خره دی اوس دلیل عقلي الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض ایا تاسو نه ګورئ یقینا الله تابع کړی تاسو لاس چې بر دی او ښکته او پوره کړی دی په تاسو باندې خپل نعمتونه ښکارا او پټ ومن الناس من یجادل فی الله بغیر علم بعضی د خلکو نه هغه څوک دی چې جګړه کوي په بار توحید الله کې بے دلیلا بعض زنادقه د آیاتونو په احناف چسپانه وای چې ته له قران او سنت دعوت ورکې نو دی وای چې نه موږ به امام ابو حنیفه منو دا تحریف دی په قران کې او دا الزام دی په احناف باندې احناف کړه امام ابو حنیفه رحم الله خبره منی نو د قرآن او سنت په رڼا کې مني په مقابله کې نه مني اولو کان الشیطان یدعوهم الى عذاب السعیر اگر چې شیطان دعوت ورکړي دی لا په طرف د عذاب سزون کی ومن یسلم وجهه الى الله وهو محسن هغه څوک چې تابع کی خپل ځان الله تعالی نه کی کوونکې نو په تاکی سره د منګلو له ګولې په کړی مضبوط باندې ویل الله عاقبت الامور خاص الله ته انجام د کارونو دی ومن کفر فلا يحزنك كفر هغه سوچ کفر دین غمجن دین کی تعالی را کفر ده الینا مرجعهم نه دې پیدائش تاسو اول ځل او نه دوباره پورته کېدل الا کنفس واحده مگر بشان د یو صاحبانی ان الله سميع بصير بشکا الله دې اوریدونکو او لیدونکو او دلیل عقلی محضا الم ترى ان الله يولج الليل في النهار آیات نه ګورې یقینا الله د نباس شپې لره بورس کې ويولج النهار في الليل او نه نباس ورځ لره شپې کې وسخر الشمس والقمر او تابع کړی دي نور سپوږمۍ کله چې پټ کی دی لرا چپې د دریاب پشان د اوریزې نو دی دعا غواړي د الله نه مخلصین له الدين خالص کوونکی دی الله لره غاړي لا فلما نجاو من البر کله چې خلاص کی دی لرا او چې تا فمن مختصد بعضې د دې نوی درمیانا لکه کریم رضی الله تعالی عنہ دا واقعا مخکې ما ذکر کړی و او بویږي باس اجرای مونو د میادو کې برات دي منصور عباسی یو ځل خوب لیدلو وای ملک الموت راغی او ماته دا پینځه ګوتې داسې ونیوي سهار له علما را جمع کړل چې مال دې تعبیر وباسي چا وتوي دا تا ته وای چې ستا عمر 15 کال پاتې دی چا وتوي 15 میاشتې پاتې دی چا وتوي 15 هفته چا 15 ورځې چا 15 غنټه چا سوې چا بل سو امام ابو حنیفه رحم الله یو ګټ کې ناس نو بادشاہ ته وی مولا صاحب ته سوای د دې بار کې هغه ته فرمایل وې زه دې ټولو نه مختلف یم وی څنګه وی دا الله رب العالمین تا ته وی چې ګور بادشاہي می درکړه دا خو پینځو خبرو کې کارونه لري او دایته وته وی امام ابو حنیفه رحم الله لا الله رب العالمین ډېر بهترین علم ورکړو وې دا پینځه خبرې دي دا د الله سره مناسب دي ته په دې کې کار نه لري دا غرض دي دا تعبیر دي دا خوب ان الله عنده علم الساعه یقینا الله دا سره د علم د قیامت هیڅ چاته پته نشتا چې قیامت بکلې لکه نبی علیہ السلام نه تاسو نه شیو نبی علیہ السلام علامات د قیامت او خودل لیکن قیامت یې نشو خودل ای ما ته پته نشته دویم وینزل الغیث را لېږي باران چا ته پته نشته چې باران به کله وريږي هیڅ چا ته پته نشته الله دې د خیر او د رحمت باران ووري چې دا الګ دی او کدا جینې دا نو موږ وایو اوله خبره خدا دا چې دای چې معلومه نو په الټراساوند معلومه بغیر د ماشين نه بغیر د الټراساوند نه معلوم کی بیا وی وزم دویم دا چې دیو صرف دومره معلوم کی چې دا الګ دیو ک جنې دا هغه مقصد دروغ وی بهرال کری شاو می نو دا دیو خی چې دا الګ یا جنې د دې عمر به سمره دا دیو خی چې دا به قدمونه سمره علی دا دی وګی چې دا په دنیا کې کم کم ځای ته سفر کوي دا دی وګی چې د دې رزق به څومره وي سون وړای بالی څومره وبس کی او دا دی وګی چې د دې ساګانې به څومره وي دا دی وګی چې دا الګ یا جنې دا باندې بخت یو که بدبخت وي یره وای معلومه یې دا صرف دومره معلوم کی چې الګ دیو کا جنې په ماشين په ذریعه باندې ولیکن دا نشي معلومولې چې د خوراک د اسکاګ د ساګانې د رزق د قدمونه وما تدري نفس بأي أرض تموت او نه پويږي او نفس چې په کومه ځمکه باندې بمري هیڅ ته پته نشته چې زما مرګ به په کومه ځمکه باندې لیکلي وي د بدن حال به معلوم نه دی چې به متن د کم متن خاور لذي اچا ته پته نشتا ان الله علیم خبیر یقینا الله دې پویا خبردار ذات سورۃ کې دلایل عقلیو په اثبات توحید او دلیل عقلی او عقید لقمان حکیم سوره الف لام سجدا مکی سوره ده پینځاو آیام نه په نزول کې بعد سوره المؤمنون نا دو دیر شمنی په ترتیب کې بعد سوره لقمان نا هر کله چې مکی سوره کې اثبات توحید نو دې سوره کې شبهات د مشرکین ذکر کړي او دا غیر رد کړي دیو جنې ورپسې راوړو یا مخکې صورتم شروع شو په صداقت د قران کریم دې صورت کې به ما کې صداقت د قران ذکر کړي دیو جنې ورپسې وروړو داوله صورت نبی د شفاعت قهری او ترغیب ال قران او هزارنګي د مشرکانو عاشبان رد کړي چایوي مونږه زکه دای را مدد کو چې د دې سوال الله کته نه غورځي دا یې جواب رستو سلور شي او هدارنګي دلائل عقلیه دی په اثبات توحید او دلائل نقلیه الف لام میم ام یقولون افترا آیا وای دی چې د ځان نه جوړ کړی دی لرا بل هو الحق من ربک بل کتاب دې طرفه درستانا اې بارا چې ویری او قوم ما اتهم من نذیر نذیر اغلی دی تیارون کې مخکستانا کما چې دې سملار مومي الله الذي خلق السماوات والارض الله غزاد چې پیدا کړی دي اسمانونه او زمکه پیدا کړی دي اسمانونه او زمکه او څه چې مين د دواړو کې بشپو ګلمو کې ثم استوى على العرش بیا برابر دی بخپل سلطنت باندې مالکم من دونه من ولی ولا شفیع داول صورت یدبر الامر من السماء ولې سپکی بند کوته اننم بند کو کمره کې یدبر الامر من السماء الى الارض تدبیر کوي د کارونو د پرناز مکه تا ثم يرجو اليه في يوم او بل ځای وای 50 الف سنه دی 50 زره کال دا اصل کې په اعتبار د بطوعات سره او سرعت سره مطلب دا کای اوسړه ډیر زیات په منډه باندې لاړ شي زور اور دی ورام کون کې ذات الذي سنا كل شيء خلقا هغه ذات چې خسته کړې هر یو شی لره پیدائش دای وبدا خلق الانسان من دین او شروع کړی دا د پیدایش د انسان د خورینا ثم جاء ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين بیا ګرځول نسل ددا دا چون شیخ دا راخل شوینا من ماء مهين دو بوس پکونا ثم سوا ونفخ فيه من روحي بیا برابر کو دلرا بوکیوالو پدکی دوګ خپلنا انما یؤمنو بیات الله بیاتنا دا د سجدي آیت دی بیا رسول الله سجده وکړي یقینا ایمان وړي پایا دونه زمګه کسان کله چې پان ورکړي شي په دې سره اخر رسول جلا نو پرېو دي سجده کوونکی وسبحوا بحمد ربهم پاکي بیان په ستانه درف د دیوانی وهم لا یستكبرون نو دوی لوی نه کوي جزاء بما كانوا يعملون بدلا بسبب دا چې دی عمل کړو دنیا کې افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا ایا هغه څوک چې هغه وی مؤمن دا کې دې شي بشان هغه چا چې هغه وی فاسق یعنی بد کردار او هدارنګي او ویلې شي دای ته اوس کوي عذاب دور ا کنتم به تکذبون چې وای تاسو باندې باندې درو جنتیا کوونکی ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر او خامخا وسکون دی لرا دا عذاب نږدې نه علاوه دا عذاب لوی نه مفسرین ذکر کوي ابن جرير تبری د مجاهد قول ذکر کوي چې د دې مراد عذاب قبر دی او قران کې الله عذاب قبر ډیرو ځایونو کې ذکر کړی دی لکه سورۃ الانعام آیت نمبر 93 وګورئ 93 نمبر آیت عذاب قبر قران ذکر کوي سورۃ الانعام اوم سپارا آیت نمبر 93 سورۃ الانعام اوم سپارا 93 نمبر آیت اخر دایت اور به پیش کول شي په دای باندې غدو واشیا سبا بیگا دارنګي سورۃ الجاسیہ آیت نمبر 9 تینوشتمه سپارہ اثبات د عذاب قبر د قبر عذاب الله ثابتې سورۃ الجاسیہ آیت نمبر 46 وګورئ سورۃ النوح دا وشتمه سپارا مراد عذاب قبر دی عذاب قبر قران کریم په مختلفو ذکر کئ بعض خلک زمون خلاف پراپګاندا کوي یره وای پجبیریان عذاب قبر نه مني نو چې دې قرآن د آیاتونو نه ثابتو ما سورۃ الاعلى وګورئ دیرشمه سپارا سورۃ الاعلى دولسم آیت دا قران کریم د آیاتونو نه ثابتو موږ نه منو او دله د سره پته نشته چې قران کې کوم ځای الله رب العالمین د قبر عذاب ذکر کړی دی منی عجیب دور راغی عجب دور دیدم دری پادشاہی کې للو و پنجو اماشت سپاری ار سړی رالو مولا شو بس پټکې په سر کو نو بس هغه مولا دی النار الكبرى اور لوی تا دارنګي قران کریم کې ډیر ځایونو کې الله رب العالمین عذاب قبر ذکر کړی دی د قبر عذاب چې څوک نه مني هغه د سره مسلمان نه دی او اصل خبره دا ده چې په خوا به دا پراپګانډې کولې یره وای دا پنځبریان دي او دا زیارت نه مني او کرامت نه مني دعا نه مني او خیرات نه مني او هیڅ نه مني نو خلق با اله کول دله کول چې صرف او صرف دای بدنام شي چې څوک رانه شي دای سره کیننی او دای سره قران ته کیننی د قران نه خبردار نشي زکه کله قران نه خبردار شول زمونږه غشومي اخراتونه هغه درې مې اسخاتونه هر څه باندې نو پخوای دا برا پیګنډې کولې نو اوس بدعتیانو سره مشرکانو سره سپاتې نشول اوس په دې باندې خلک باندې لا کوي یره وای پنځبریان عذاب قبر نه مني دا دروغ دي دا پروپاګاندا ده مسلمان لا بکار دي چې څوک تا ته داسې خبرو کی چې ته کم از کم تحقیق وکړي چې رواتي دا خلک عذاب قبر نه مني نو بیا راشه عالم سره کینا او دا غنه تاسو کا نو چې مونږه د قران د آیاتونو نه ثابتو مونږه نه منو او دې سره د قران نه خبر نه دی چې قران کې الله کم ځای عذاب قبر ویلې دی دې منی دمګه یو استادو مولانا شیخ میر سمیع الحق صاحب د افغانستان الله دې قبر د نور نډکی تقریبا یو میاش مخ کې وفات شو ډېر بهترین عالم وو پرې سربند کې مدرسه وا د سرویخ کال پای کې تیر کړیو او زموږ د ارشاد او توحید او سنت د ټول افغانستان امیرو ډیر بهترین عالمو زما استادو هغه ورځ درس کې خبره کوله وای باړه کې یو سړی راته وی چې تاسو پنځبریان دعا نه منئ وای ما وته وی چې وای مشر سړیو وا غریب دې سره خبرو وای ما وته وی چې ته دعا منی یا وی آو بالکل منم وی ما خبابا یو تاسو در نکوم خوراک ته چې کینی نو کومه دعا به وي اے مال خو نه راځي اے ما خوراک نه چې پاسې کوم دعا به وي اے مال نه راځي اے ما جمعه ته چې د نکی کوم دعا به وي اے مال نه راځي دا سي یو لس پنځل لس دعاګانو ته پوښتنه وته وکړه امام ته چې ډېر انصافدار سړی نه تا نه ما د پنځل لس دعاګانو ته پوښتنه وکړه یو دعام دل نه درځي ته منی او مال دا ټول راضی او خلکو ته خیمه زین منو سړی سوچ شروع کو چې خبره وای صحیح ده ایمای بابا دا ټول د مولیانو پراپګنډي دي مولیان مونږ صرف بدنامي د دې لپاره چې ستاونه خلک مال نږدې را نشي اوس مولیانو سره نور صفات نشول په خواني خبرې وي خو ختم شوي خلکو ته پته ولګی دا چې پنځبریان دعا مني خیرات مني او سات مني زیارت مني کرامت مني اولیاء مني شفاعت مني هر څه مني خو جرم صرف دا دی چې په طریقې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مني نو نارینه تم پته ولګی دا زنانو تم پته ولګی دا اوس مليانو سره بدعتيانو سره نور صفات نشول نو سیوا د دینا چې بس دا پراپګاندا جوړه کا چې پنځپیران د قبر عذاب نه مني دا تاسو ته ما صرف یو څو آیاتونه وې زمونږه یو عالم دی مولانا مفتی رحمت الله امین سیو هغه په دې باندې رساله لیکلې ده که چاله پکاري زبې ولا ورکم هغه دا ثابت کړی د قران تقریبا یوصل اولس آیاتونه د قبر په عذاب باندې پیش کړی او هغه دا ثابت کړی دا چې پنځپیریان د قبر عذاب د قران د دومره آیاتونو نه ثابت دی خو مصیبت دا دی چې خلک پراپګاندا کې راشي تحقیق نه کوي د دنیا د پاره ډیر تکړه دی په یو یو شی په بازار کې پینځلس او شل دکانونه ګوري خشم ګوري ارزانم ګوري او د دین د بار املا ماته دا بس چې مولا و ته وی چې پنځپیریا د قبر عذاب نه مني بس دی وی د قبر عذاب نه مني جذباتي ملاو او تقریر کې وی پنځپریان د قبر عذاب نه مني داغه په جذباتو کې رالو بس لګیا شو قاریان وی پنځپریان د قبر عذاب نه مني خلکو ته وی پراپګاندا شروع کې نو دای داغه په پراپګاندا کې راغلي ډیر له افسوس خبره ده او عوامو ته جرم نشته زه حیران په هغه مولا هغه قاری او هغه دیندار سړی باندې هم چې هغه د بندریانو خلاف دا پراپګاندا په معاشره کې کوي دی به الله له څه جواب ورکړي چې تا دا پراپګاندا ولې کولې صرف د دې لپاره چې خلک د قران درس نه منشي خلک قران درس لکې نه ني ته ځان ته عالم وای ته ځان ته قاری وای ته ځان ته دیندار وای ته به ورځ د قیامت الله له څه جواب ورکې ډیره د افسوس خبره ده او هر سړی به قبر لورځي قیامت لورځي الله رب العالمین له جواب ورکې ورځ د قیامت به الله له څه جواب ورکې مړه چې تا د قران د درس نه خلق باندې کړیو ولی پراپیګنډې دی وکړي وای پنځیریان د قبر عذاب نه مني تراشه ما سره کینا چې زه منه موقته منه ها د قبر عذاب نه منو د موحدینو لپاره مونږ وای د موحدینو لپاره د قبر عذاب نشته او د مشرک د پاره د بدعتي د پاره د قبر عذاب شته لکه ستا بچان چې د قران دشمني د دا پزړه کې با بغض حسد کینا دمرا غګل شوی چې د په خمیر کې به زده عنایت وي ا دې به جوړ شوی د زده د عنایت نه ا دې سوا د زده د عنایت نور هیڅ نشتا ومن ازلم ممن ذکر بیات ربی ثم رضانا نو مليان کا خلاف کوي پراپګاندا کوي نو خیر دی ای غریبانان خو مجبور دي زکه ای خو د دینه یریږي کله دې سړي سره ملګری شوم بیا ورته خلک پنځپیره وایي بیا ورا لسوک ترخان را گئی بیا به می خلق امامتای نو باسی بیا به خلق پیسې نه را گئی دا کم څه تاونونه چې کوي دا باندې کوي قاریان کوي نور کوي نور کوي وزا افسوس په هغه عوامو باندې کوم چې تاسو لا سم مصیبت دی چې تاسو دومره وضاحت باوجود بیا هم زید وینات کې راشي بیا هم پراپګنډي کوي الله وای ومن ازلم ممن ذکر بیات ربی ثم رزانا سوک دی غر ظالم دا چانا او ګرځول موږ د دین مشرانو یادون به امرنا چې بیان کول زمون په حکم لما صبرو کلا شکل کولاړو په دین وکانو بیا دنا یوقنون او دیو زمون پایاتونو یقین کوونکی الله وی چې زما په دین باندې کلا کولاړو نو ما ول مشری ورکړه په دین کې دیو جنا علامه ابن قیم رحم الله دا ابن تیمیه رحمه الله قول ابن کثیر ذکر کړي چاغوي به صبر او یقین دلال الامامه فی الدین په صبر او یقین سره په دین کې مشرت ملاوي خلق تا بدنامي ستا خلاف پروپاګاندا کوي نو چې سر نه نو بدن اس ډانچي اس فائدہ نه کوي دا رنګ چې د انسان د مسلمان په اسلام کې صبر نه په ایمان کې صبر نه په تکلیفونو مصیبتونو نو د ایمان دا څه دی لکه د سر نه بغیر بدن سفیان وای لما غزو براس الامر سارو رؤسا کله چې دی راس الامر ونیو یعنی صبر نو دای مشران په دین کې وګرځیدل دارنګي تفسیر مدارک علامه نصفی رحم الله ذکر کړي وای فی دلیل علی ان الصبر ثمرت امامت الناس په دې آیت کې دلیل په دې خبره باندې چې دا صبر میوسی د خلکو مشرت په دین کې الله ولې پېښواو ګرځي مشر ګرځي د خلکو خو ته صبر وکا دای په پراپګاندا کوي پروا مکوا صبر وکا برداشت وکا الله رب العالمین با اومدا خلق تعالی تابعدار وګرځي زګوي اراده جن کې بوختا او نظر جن کی خدا پر ہو اراده جن کې بوختا ہو نظر جن کی خدا پر ہو تلا تم خیز موجو سے وہ گھبرایا نہیں کرتے د چا چې اراده مضبوطی داغه چپونه نه یریږي دا پراپګنډي زموږ سره تیر دي ته پراپګنډي کوا او زبې وضاحتونه کوم تر مرګ به دا اګ بچولی دا مقابله روانه قل یوم الفتح لا ينفع الذين كفروا و پیغمبره ورځ د فتح فائدہ ورنه کیای کسان ول چې کفر کړي ایمان نه زنیا ولا هم ينظرون ان بدی ته مولت ورکړي شي تسلی نبی علیہ السلام تا سوره احزاب مدنی سوره ده نوی نمبر ده په نزول کې پس سوره آل عمران نه نازل شوه درې دیر شمه په ترتیب کې پس سوره الف لام سجده نه عرب دماغ کې سره دالې چې ما کې سوره کې رد کو د شبهه د مشرکینو نو دې صورت کې مسله توحید ثابته ای دیو جنې ورپسې وروړو یا مخی نبی د شفیع قهری وا دې صورت کې تعزیز ورکړي مؤمنانو ته په اتباع د احکام د الله چې د الله د حکمونو تابعداري وکړي دیو جنې ورپسې وروړو یا مکی صورت کې مراد د شرک او دې صورت کې مراد د شرک کوي پام سے لو سرا امتیازات د صورت سورۃ الاحزاب ممتاز دی د نور سوراتونو نه په واقع د جنگ خندق باندې دارنګي صورت ممتاز دی د نورو صورتونو نه په بیان د دریو مثالونو باندې رسته وضاحت کوم دې صورت کې درې مثالونه ذکر کړي دا سه په بل صورت کې نشتا دارنګي صورت ممتاز دی د نورو صورتونو نه په بیان د خطاباتو دولس خطابات نبی علیہ السلام تا او دولس خطابات امت تا داول صورت تعزیز به تبلیغ تیزی ور کوي په تبلیغ کې او رد رسم باطل رد رسم باطل خلاصه د صورت په دې صورت کې دولس خطابات دی نبی علیہ السلام ته او دولس خطابات دی امت ته دارنګي درې مثالونه دی مطلب دا څنګه چې بیاو ګیړه کې دوا زړونه نشي کېږي دارنګ غیر الا الا نشي کېږي څنګه چې خپل خزا مور نشي کېږي فزهار سره دارنګ غیر الا الا نشی کېږي غیر نبی نبی نشی کېږي او څنګه چې پر دې بچي بچي نشی کېږي تا ورته بچي ویل ناغه بچي نشی کېږي حقيقي نو دارنګ غیر الا الا نشی کېږي او غیر نبی نبی نشی کېږي نو دا درې مثالونه پیش کړي او دولس خطابات دی نبی علیہ السلام دا دولس خطابات دی امت تا پدی صورت کی او دارنګي صورت کې رد د رسم باطل دا عربو دا رسم او رواجو چې چا با یو الګ تا زوی ویل ناغه بیا خلکو داغه حقيقي زوی ګڼلو لکه زید بن ثابت رضی الله تعالی عنہ زید بن حارثه هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه تزوی ویلو نو خلقو بیا هغه تا زید ابن حارثه نه ویلو بلکې زید ابن محمد به ویل الله پاک په دې صورت کې د هغه رد کو او دولس خطابات دی نبی علیہ السلام دا تابیداری مکو د کافرو او د منافقانو یقینا الله په دې او حکمتونو ول ذات دریم خطاب نبی علیہ السلام ته وتبع ما یوا الیک من ربک او تابیداریو کا دا سوچ وای کولې شي تا ته د طرفه درستانه مطلب دا چې عربو با داوی چې انت علی کزوار امي تب ما باندې د مور د شام پشان یې داغه به بزان همیشه حرام ګرځولا الله رب العالمین وی بزیار سره خزه مور کیږي نه وما جعل ادياكم ابناكم او نری ګرځولې متبنا ګان تاسو ځامن تاسو ادعیا هغه ته وای چې سړې په زویولې باندې ونیسی ذالکم قولکم بیافوائکم دغه وینا تاسو دا بخلوص تاسو باندې الله وای حق او دا الله لار دی په طرف د صحیح لارې ادوم لآبائم نسبت کوي د دې بلارانو ته لکه مخکې ما وې زید بن ارسر رضی الله خلق وای زید ابن محمد نو ولې ول نبی علیہ السلام بی بیانو سراز نکاح جائز کېدنه وې ژوند دې ده کنه وقمکلا هغه د امت میان دي دي په نس د قران سره چې دا پیغمبر بی بیان استاسو میان دي نو مور سره څوک نکاح کولای شي او عقل والے شوی د بدعتي او مشرک مگر که کوي تاسو دوستانو تاسو سره نیکی کان ذالک فی کتاب مستورا ددا په کتاب کې لیکل شوی وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ کله چې واغ زمونږه د پیغمبرانو نه وعده دی و من کا او ستان اے نبی علیہ السلام و من نوح د نوح علیہ السلام نه د ابراهیم علیہ السلام نه د موسی علی السلام نه عیسی ابن مریم نه واخذنا منهم میثاقا غلیظا او موږ هغه څو د دینه بوخلوز یسل صادقین عن صدقهم دی لپاره چې تاسو کې د رښتینو د رښتیاو د دې په باره کې اس جاءتکم جنود کل جرال تاسو ته جنود الله کرے پدې آیت کې اشاره کوي جنگ خندق او جنگ عذاب ته رسول الله صلی الله علیه وسلم شپږم کال د هجرتو نو کافر په زرګونو راجم شول او وی مشوره وکړه چې مونږه په صحابه کرامو حمله کوو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پته ولګی دا نو صحابه کرام راجم کړل مشوره غستا چاوی د مدینې نه بهر وځو چاوی دنه مدینه کې جنگ کوو دې صحابو کې صحابيو حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ او دا یو ډېر بهترین صحابيو دا فارس ایران کې پیدا شو او د یو لوی نواب زویو نه مسلمان شیو نو لار با دې چر سنه پرې هولو یا ورځ لار و ته وی چې باغ له چکرو لګوا نو لار کې چې تلو یو راهب ولیدو خو هغه راهبانو لارو کې بناستو دیندار خلک وو راهب ولیدو سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ د راهب سره مینه پیدا شو نو راهب سره شو تر مرګ پورې دا سره ها دا سره ملګرتیا شروع کړه او بیا دومره حدا پورې مینه پیدا شو چې بیا د کور نه راو تختیدو بیا کله چې غرایم په فات کېدو انو هغه ته ما ته وصیت وکړه دا هغه ته بل راهب وګدو چې د پلاني سره ملګری شه نو دا هغه سره ملګرتیا شو بیا چې هغه مړ کېدو بل سره دغه شان تر دې پورې چې اخري راي بردوي چې پیغمبر راضي داغه اثرات کار شوی دي اخري پیغمبر او ته به هغه سره ملګری شي سلمان فارسی رضی الله عنه ته وی چې داغه نه خسره راهب ورته وی وای نه غیدالا چې هغه به صدقه نه قبلې صدقه به نه اخلي او هدیه بالي او بملا دا هغه باندې به مهر نبوت لګېدلې دا نه خلا او ټینګ دا یو ورځ دا مدینه کې کجورو ته خطلې आवाज واورې دو چې مدینه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی ځان سره د کجورو یو غنګوچي واغستو او لاړو رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ورغلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی حضرت دا صدقه دا او دا قبول کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته انکار وکړو وته وی زه صدقه نه کوم بیا سلمان فارسی رضی الله عنه ته حضرت صدقه نه ده هدیه ده نبی علیہ السلام بیا واغستا نو هدیه به قبل ولا صدقه به نه غستا بیا سلمان فارسی رضی الله عنه هغه دوی منخه چې ورته خېلې وا چې پملا می مهر نبوت لګېدلې نو هغه مو کتو او بیا نبی علیہ السلام ته وای ما ته کلمه وغیا او ایمان وروړو مسلمان شو او یا کال په کفر کې تیر کړیو او یا کال په اسلام کې تیر کړیو دا چې بهترین صحابیو کله چې مشوره شروع شو نو سلمان فارسی رضی الله عنه ته وی حضرت زمون په علاقې کې بدا ترتیبو چې کله به مونږ باندې چا حمله کولا نو مونږ به د خپل علاقې نه غیر چاپیره خندق وکنيستو نو باغی باندې با هغه دشمن راوړې دین شو زداغي هغه حمله په پسپا شو ابرست شو او بیا با ای کامیاب نشو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې مشوره واغسته او ډېره خوښ شو خندق شروع شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه کرام ټول لګیا دي او تقریبا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلا پر کاڼي سړلې دي د دې لپاره کله چې سړې وږي شي او سینا د خوراک د لپاره نو دې په ملا باندې دا سره کوب شي چې کله کاڼي تړلې شوی نو دې راټی کیږي نه او دارنګ صحابه کرامو کله وچی لوی کانه رالو په خندق کې رسول الله صلی الله علیه وسلم با پخپل مبارک لاسونو باندې هغه پلک جبل وغیرہ هغه به راغستل او هغه به را خلاص کړ او نبی علیہ الصلوۃ والسلام باغ مات کړو دا خندق وګنست شو او ډلې رالې د کافرو تر طرف نه او تقریبا یو میاش پوری اغي کوشش کړو په دې خبره چې مقابله وکي او غیر چاپیره د خندق نه اغي خیمه خخې کړې وي نو یو میاش دا جنگ شیو ډلې راغلې وي د کافرو دیو جن دې دا غزوه خندق وای او غزوه احزاب متویل کی ډېر ډلې راغلې وي د کافرو نو بیا الله رب العالمین سیره راولې ګلا او د دې هغه خیمه هغه تباہ برباد کړې او لاړل ذلیل او رسوا شول یو طرف د دشمن راغله دی د نبی علیہ الصلات والسلام او دا غره مرګرو مقابله کوي بل طرف دا منافقان دي د بنو نذیر او بنو قریظه چاغي کمی وعده کړو د نبی علیہ السلام سره د مدینه د حفاظت د پاره ناغه ماته کړې چې کافر رال د مکه نه دای سره مګرتیا وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې پته ولګی دا نبی علیہ السلام اوس دای په روان شي دی منافقانو پسې نو هغه څوک وتښتیدل او څوک په کلو کې نظر بند شو گرفتار شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ایوه صلاح کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې ښا صلاح کو خو په کومه طریقه باندې نو هغه وی زمون فیصله با حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ کی سعد رضی الله د دې ملګرو په خوا نو د دې دا خیالو د منافقانو چې ګنی دا با زمون په حق کې فیصله وکي حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ کله چې راوستل شو پاس باندې سورو او زخمی وو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان وکړو قوموا لسیدکم خپل سردار ته پاسې گئی ټول صحابه کرام پاسې دس او حضرت سعد انزلوا من الحمار انزلوا سیدکم نبی علیہ السلام فرمایل را کوس کې دلرا هر دې سال دلاو را کوس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ساعت تا ته پته ده بنو نذیر او بنو قریظه وای چې زمون فیصله با حضرت سعد رضی الله عنه کوي هغه وخا زما فیصله دا ده چې ځوانان قتل کړي چې کله دای زما فیصله مني نو زما فیصله دا ده حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ وی چې ځوانان قتل کړي ماشومان او خزي بډاګان دای غلامان کړي او دارنګي وینځي کوي دا زما فیصله ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم په اوچت ځای باندې ناست او تماشا کوي یو یو راوستل او زبا کوي حلالي رحمت للعالمین نبی علیہ السلام وو او کله چې د مقابله وخت راغله بیا نبی علیہ السلام پرواله کړې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ګوري ورتا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا دایتا ګوري او دای یو ځلې هغه یو یو داسې پشابانه راوګرځیدو او دا خپل داسې په شا واړولې شو نبی عليه السلام تشي نیولې دی او خان دی ورته خوشحالي په باندې هغه طرف ته اشاره کوي یا ایو الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اے ایمان والو یا کې نعمت الله اواز بتا سبحان دې جا کوم جنودن کله چرال تاسو لخ کرے ومن اسفل منکم او د لاندې ترستا سنا یعنی یو خوا بل خوا وایزاغت الابصار کله چې بدل د شسترګې د کافرو او بلغت القلوب الحناجر ورسید زړونه مرکند د منافقانو وتظنون بالله الظنون او تاسو ګمانونه کول په الله باندې ګمانونه ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا ندوا دکړه مون سره الله او رسول دا الله مگر د دوکي وایز قال طائفه منهم کله چې یو ډله نه دینا د دې منافقانو نه یا لیسرب لا مقام لكم اے د مدینه والو یسرب د مدینه زوړ نوم دی لا مقام لكم نشته درې دل تاسو د فرجون واپس که چېرې داخل شوی په دوی باندې د اطرافو د مدینې نه ثم سئلوا الفتنه بیا سوال وکړی شي د دوی نه د شرک لآتوها نو دوی به راغلي وو دې مال ته دې شرک ته وما تلبثوا بها الا يسيرا او دوی به وخت نو تیر کړی په دې سره مگر لګ ولقد كان وعد الله من قبل کچر تاسو تختی د مرگ نه یا د قتل نه وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا تاسو لا پدا وخت وخت نه درکړې شي مگر لګ قل امن ذا الذي عاصمكم من الله وا پیغمبر سوګ دی هغه ذات چې بچ بکی تاسو لرا د عذاب د الله نه ان اراد بكم سوءا کچر ارادو کی الله پتا زبان تکلیف او اراد بكم رحمه یا ارادو کی پتا زد رحمت ولا یجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا نبو می دی د ځان لپاره د الله نه او دوستو نه امدادي قد يعلم الله المعوقين منكم که بل ځي نو هغه به هم پاتې کوي خپله به قرآن له نه ځي که بل ځي نو هغه به هم پاتې کوي منکم ستاسو نه والقائلین الاخوانیم وینکرون لا علم الینا راش مونږ طرف ته ولا یاتون الباس الا قلیلا او دین ازي جنگ ته مگر لګ اشهتن علیکم بیان سره دې دادن تجب تیز بانی اشیاتن الخیر بخیلان دي تاسو په باندې باندې دا منافق چې کله یې راشي نو دا سترګې به داسې اړې رړې ته وای چې ګنې د باندې بوشي راغلی دا او چې یې لاړ شي نو دی بیا تیز جبه خوځي ابي ابن کثیر رحم الله په دې ځای ذکر کوي وای دا منافق کله چې جنگ نه نو دی په پهلوان پهلوان کیږي او چې کله جنگ شروع شي نو د زره بیا حایزه خزه جوړ شي ا ا دا رنگم زیړی نو د دې رنگ چې ګوري د جنگ په وخت کې تک زیړ رنگ به نیولې چې کله په دین باندې جنگ راشي نو د ده مثال د حایزې خزي بیا یې رنګ زیړ نیولې د هندوانو پهلواني په اټک کې یو علاقه ده ګوندل وته وي پای ګوندلو کې یو میلا په خواوه کې ده د غواګانو د میخو نو آئے کی با تجارتونه ډیر زیاد کېدل آئے کی اندوانو سیدل او ای بډیر تجارتونه کول دکاندارانو یو ورځ د آئینا غلاو شو ډیر پیسې لوټ شوې بیا سمو د بعد بیا د غشان بیا د غشان غلاګانی بتی کېدی یو ورځ یو سړی را روانو ډېر داسې غټ پټو او ډېر پرسېدلو نو هندوانو وتوی وی ته پهلوانی هغه وی آو وی څومره کسانو سره مقابله کولې شي هغه وتوی په یو ټیم باندې یو لس کسان خورا پرزول شم په یوازي ایوه ښا وای زمونږه دلته بدمعشان راځي ډاکوان راځي او زمونږ نه غلا کوي تب زمونږه چوکیداریو کې هغه هغه ته بالکل بیغم شي وې څومره پیسې بالي وې دومره دومره ایوه ته د دې په لس چنده بدر کو خطبه زمونږه دا دا کوانو مقابله کې دا وته بیغه مشي خوراک به سکے او دې ګډ غوخه برابر خوري هر وخت بیغه مشا خوراک به باندې شروع کو پیسې ولا ورکولې یو شپه هغه ډاکوان بیا راغلي دي او دا هندوانو پهلوان وندلې چې ډاکوان رالل او مالی لوټ کولو نو دا هندوانو ته وی پهلوان سیوا پاسه پاسه پاسه نو د چې بده پوه شو چې ډاکوان رالل نو په بل اړخ باندې واوختو خرارې شروع کړې بیا وته وی پهلوان سے پاسه پاسه غل راغلی ډاکوان راغلی دی دې بیا وی چې ګنې زه خپل هوندې ما بیا ورته دغه شان وای پاسا پاسا دې بیا خرلارې کوي چې ډاکوانو اور سلوټ کړل پیسې یوړې مال دولت سونا چاندي چې څور سره وو ارزه ته نه یوړل نو چې لاړل او د چې داسې وکړل پوه شو چې ډاکوان لاړل نو دې زر را پاسو کم دې چرته یو چرته بس یو دې ورکشا مړه پازا تم ځان ته دا منافق د اندوانو پهلوانی چې کله جنگ نه راغلي زبر داسې حکم او زبر دا حکم او زبر ستا مقابله حکم او زبر ستا دشمنان مقابله حکم او زبر ستا ملګرتیا حکم کله چې مرګ راشي دا جنگ راشي نو بیا حایزه خزه تی جوړه شوی اولائک لم یؤمنو بی دا کسان ایمان نروڑی فابت اللہ مالهم برباد, برباد بکی اللہ ملون رضی وکان ذالک علی اللہ یسیرک او دیا با اللہ وانی احسان چکلا مقابلہ نی راغلے پتاوانی تکلیف نی راغلے اده وڑیر زان نزدے نزدے کئی او دې بوئی بس ککلا تکلیف رالو نو تب زما ایمان وګوره زب داسې وکم او زب داسې وکم او کله چې پتا تکلیف راشي نو بیا به کور ته منډه کی بیا به په خوردین کې مونږ ویني بیا به ستا په سر باندې جنگ سره چاله خبره هم نشي کوله دا منافق ولو كانوا فيكم ما قاتلوا الا قليلا او کچره دی جنگ کړي وي تاسو په مرګرتیا کې نو جنگ به نو کړي مگر لګ لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه دریم ځل خطاب دی امت ته پتا کی سره سره تاسو لرا په بار د رسول د الله کې طریقه خستا لمن کان یرجو الله والیوم الاخر د پاره دا چا چې عقیده ساتي د الله د ورځ د آخرت یا دی الله لره ډېر ډېر ولما را المؤمنون الاحزاب کله چې ولید المؤمنانو ډل لره تقریبا لزرا مشرکان راغلیو 10000 فوج راغلیو قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله دوی دا غدي چې وعده کړی موږ سره الله او رسول الله رشتیا ویلی دی الله او رسول دا الله او نه زیاتې دی لرا الا ایمان و تسلیما مگر ایمان او غاړه کې خدل الله تا من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله بعض د مؤمنانو نه هغه سړی چې رښتینه کړی هغه چې دی لوس کړی د الله سره فمنو من قضانا با باز دین هغه دی چې پوره ک خپل نیټه لاړ لمر په بستر باندې پریوتل ومنو من ينتظر باز دین هغه دی چې انتظار کوي باز لاړ آی هغه خپل نیټه د مرګ پوره کړه زموږ استاد محترم فرمایل چې زمونږ مشران لاړل او مونږ په انتظار یو نو بیا زمونږ استاد محترم فرمایل چې هغه لاړل اوس مونږ په انتظار یو داسې او دور بمراشي چې زمونږ مشران بلاړ شي او مونږ په انتظار یو خدا سي زمونږ په ژوند کې الله نه راولي ځکه زمونږ مشران زمونږه ډېره بهترینه سرپرستی کوي وما بدلو تبدیلا او دی نو بدل کړي بدلې دل یزی الله صادقین بصدقهم یا بارا چې بدل ورکی الله رښتینو ته د رښتیاو دوی عذاب ورکی منافقانو ته کچره خو وشي د الله ان شاء الله وي دا عذاب خو بخامه غي دي تا اصل کې مراد دین عذاب دنیوي دی یعنی کله الله خو غشي نو دنیا کې عذاب ورکړي اخرت عذاب خاصم شتا یا و مهرباني وکي بدایو یقینا الله دې بخون کې مهربان ورد الله الذين كفروا بغيظهم واپس کو الله کافر سره د غصې دین لم ينالو خیرا چې ندی رسیدلی فتح تا وقف الله المؤمنین القتال کافی دی الله مومنانو لا د مومنانو طرف نه د جنگ وکانه الله قوی نزیزا دی الله طاقت ور زور ور وانزل الذين زارهم اور اگوزی کلا کسان چه امداد کلو د دی کافرو دو ډلې بنو نذیر بنو قریظه نبی علیہ السلام وی دای په سلار شي نو بنو نذیر او تختیدل ابنو قریظه په کلو کې گرفتار کړل او ایوی مونږ په صاحب باندې فیصله کو مخکې نه ما ته ما تفصیلی واقع ذکر کړه اور زکم مردهم و دیارهم په میراث کې درکړ تاسو لا د دې ځمکه کورونه د دې مالونه دی او زمکه لم ته دویا چې نو په مال کړي تاسو یې لره وکان الله علی کل شین قدیر دی الله باروشی باندې قدرت والا یا ایو نبی وقل ازواجک پینزم زل خطاب دی نبی علیہ السلام ته شه ملنګ په در کې د سبحان. ورته وایه راځئ زه به تاسو له پیسې درکم خو زما د بی ازدواجیت نه به وځئ بیا به څوک دا نه وایي چې دا ام المؤمنین ده وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ او که تاسو اراده کوئ د تابعدارۍ د الله او د ازدواج د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اے خزو د پیغمبر سو چې راتلو کی تاسو نه پنا فرمانه کار باندې د چن بغړې شي دي ته عذاب زه فینې په د چن دې سره او دا د چن زګه وای چې څنګه درجه او مقام لوی دی دارنګ سزا هم لوی ده دیو جنا پښتانه وای وای چې چین چان الوزی نو هیڅوک نه وای چې هغه والوتو او چې کله مرز الوزی هر سړی وګوروي مرز الوزی هر سړی ورپسې ګوري دارنګي درجه دی اوچته ده نو چې کله ګناه کې نو سزا به هم سخت وي وکانه ذالک علی الله یسیرا او دی دا په الله باندې اسانه ومن يقنط منكن لله ورسوله سوک چا جزیو کی ستاسو نه الله پیغمبر تا عملو کی نیک وربا گمگا اجر داغی دوزلا او تیار کړه مونږ دی رزق عزت مند یا نساء النبی او خذو پیغمبر نه تاسو کا دی من النساء پشان دا مزنانو بانی لسنا کا دی من النساء نه تاسو پشان دا مزنانو بانی ان تقیتنا کچر تاسو ان تقیتنا کچر تاسو ځان بچ کوی د بدنامینا فلا تخزان بالقول فلا تخزان بالقول نو نرم نرم وینا بن کوي تاسو حضرت علی رضی الله او معاویه رضی الله ته وی وای زه ستاره بیبی نه تاسو کول شم هغه ته بالکل نو د پردې نه اخوا تاسو نه کې جایز ده ګناه پکې نشته خو دا نه چې ښځه او سړی پردی سړی دی او پردی ښځه چې زړه د هغه کې دی مرض د شهوت وقلنا قولا معروفا او وای وینا موافق د شریعت وقرن فی بیوتکن وقرن فی بیوتکن پینځم ځل خطاب د امت ته ته د جاهلیت ړومبني بشان به نه راوځي لکه دا پردې نه مخکې براوتي نه اوس به په پرده کې ځي واقمنا الصلاه پابندیو کې د مونږ واتینا زکات ورکړي زکات واتینا الله ورسوله تابعداریو کې د الله او رسول الله یقینا غواړي الله چې لري کی تاسو نه بدنامه کورواله او پاکي تاسو لره په پاکوالي واذکرن ما یتلا فی بیوتکن شپږم ځل خطاب امت ته یاد وای هغه چې لوستي شي په کورونو تاسو کې د آیاتون د الله او د حکمت نه یقینا الله بارک بنا خبردار او صفات متعدده لترغیب ان المسلمین والمسلمات بشکا مسلمانان سړي او مسلمانانې خلي مؤمنان سړي او مؤمنانې خلي عاجزي کوونکي سړي عاجزي کوونکي خلي وصادقین وصادقات رښتینی سړي او رښتینی خلي صبر کوونکي سړي او صبر کوونکي خلي او روجدار سړی او روجدار خزی والعافذین فروجا والعافذات او عبادت کوونکی خپل شرمګاون لره سړی او عبادت کوونکی خزی چې د خپل شرمګا عبادتو کی او بے ځای ځای استعمال نکی لکه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي او ذکر کوونکی د الله ډېر ډېر وسړي او ذکر کوونکی زنانا عبد الله لم مغفرت و اجر نظیما تیار کړی الله دی لره بخشش او اجر لوی وما كان للمؤمن ولا مؤمنه ومزل خطاب امتا ندی مناسب مومن سړی او مومن خذلا اذا قضى الله ورسوله امرا کله چې به سلګړي الله او رسول الله الله دی او کار ايغونا لهم الخيرا چې شي دی لره اختیار من امرهم د کار د دینه مطلب دا چې الله پیغمبر یو فیصله کړی نو دا نه چې د سنتو خلاف یو کی د پیغمبر د سنتو خلاف مسلمان نشي کولای د دیو جنا عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ یو ځل بچی دا حدیث پیش کو د پیغمبر دا غوی وی زما رائے خود دین خلاف ده هغه وی ښا ته ماته د پیغمبر د حدیث په مقابله کې خپل رائے پیش کې نو روایت کې راځي فما کلمه حتا ماتا تر مرګ د خپل بچی سره خبرې ونه کړې دې ته وایي غیرت ایمانی چې د پیغمبر سنت مقابله کې درته ودرېږي نو بیا ورسره خبرې نه نکړي ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا او چا چې گمراه چا چې نافرمانی وکړه د الله او د رسول د الله نو په تاکي سره دې گمراه شو په گمراه لري سره د حق نه وقد ضل ضلالا بعيدا اتاقی سره دې گمراه شو په گمراه لري سره د حق نه وایز تقول للذي انعم الله عليه شپغم زل خطاب دې نبی عليه السلام ته کله چې ویل دا سړی دا چې الله انعام کړو بد باندې په ایمان او تا انعام کړو بد باندې بازاد چې د غلامین دې آزاد کړو حضرت زید رضی الله تعالی عنہ غلامو د نبی علیہ السلام غلام او زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ زید اصل کې دا د توي قبيله وو یو ورځ ماما کورته مور سره روانو نو لار کې چالوټ کو او مور په جړه کورته رااله زید رضی الله خلکو غلام کو غرسیدو را غرسیدو اخر کې حکیم ابن حزام واغستو او داغنه بیا ام المؤمنین حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها هغه واغستو خدیجه رضی الله عنها بیا نبی علیہ السلام له تحفه کې ورکو نبی علیہ السلام ځان سره کو د زید رضی الله پلارو هغه بده پسې ګرځیدو او هغه به اشعار وي احکام القرآن د ابن العربی هغه نقل کړی دي او زموږ استاد محترم شیخ القرآن مولانا طیب صاحب په خپل تفسیر تنویر الجنان کې هغه ذکر کړی دي چې هغه به وي بقیت علی زید ولم ادر ما فعل احین فیرجام اتا دون الاجل وای زه جړا کوم په زید باندې ما ته پته نشته چې ژوندې به چې ته مې وساتم او کنه مرګ ول راغلی وي والله ما ادري واني لصادقون وغالق بعد سلام غالق الجبل وی قسم په الله زرشتینه ما چې زما د غر د پاسه خېجم او هر طرف به ګورم ساملون سلای شي په لار دی جاهدن ولا سم توافا شام الابل ویزبا هر وخت هر ځای ورپسې ګرځم او لټونه به کوم حیاتی او تاتی علا منی منی یتی فتل فکل امرین فانن وین غر رو الامل هر یو سڑے تلون کې دی او مرګ ول راضی پاره طریقه چی اگر چې امیدونو زادو ککړې ګرځېدو اخر چا مکه کې ولیدو هغه پلار ته وی نو هغه رالو نبی عليه الصلاه والسلام نه جرګه راغونډ کړه چې پیغمبر څومره پیسې چې ستا خوخي زمانه والا خو مال زما بچي حضرت زید واپس راکا نبی عليه الصلاه والسلام ته وی تاسو پیسې دي تاسو له مبارک شي زه پیسې نه لرم ماله پیسې نه دي پکار خو که تاسو دې سره دا دې تاسو سره په خوشاله باندې زی نه یو روپې هم درنه نالم خو که نه زی نه زبردستی په باندې څوک نشي کولای هغه حضرت زید رضی الله تعالی عنہ چولی دو داغه ته وی راوی وختو ورته وی دا پیجنې نبی علیہ السلام ورته وی هغه وی او حضرت دا پیجنم دا یو می پلار دی دا بل می تر دی دا بل می فلانه دی ټول پیجنم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل وای کدی سره زی نو زماده طرف نه تا ته ازادی ده اس قسم پابندی پتا نشتا اس خبره نشتا نو حضرت زید رضی الله داسې د زمکه نه یو ډکه راوچت کو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی وی قسم په الله اے دا الله رسوله د دې ډکی امره او ستا د یو ویخته جدائی زه نشم برداشت کولی بس دا زما فیصله ده زه به هم تا سره یم تر مرګه به هم تا سره یم تا نه جدا کېږم نه هغه پلار او ترونو هغه ډیر کوشش وکړو خو هغه ځان سره بونتل شو نبی علیہ السلام سره پاتې شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بله د تره لور حضرت زینب رضی الله رضی الله عنها هغه ولا ورکا بیا د هغه په میانس کې خفغان رالو هغه زموږ استاد محترم مولانا غلام ابي سره رحم الله ایو فرمایل وای ازدواجی تعلقات د دې بهتر را نغله دا د قسمت خبرې دي نو بیا حضرت زید رضی الله تعالی عنہ هغه لا طلاق ورکولو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د چپته ولګی دا نبی علیہ السلام پریشان شو چیرې هڅه نه چې دیواله طلاق ورکی الله ما ته حکم کوي چې دې سره نکاح وکړه بیا وسکو دویم دا چه که دی طلاق ورکی نو ما له خو ترور ویلی وو چه دی له بهترین ځای وګوره نو ما خو دا ډیر بهترین ځای کتلی وو هغه به هم خپه شي الله رب العالمین دا آیاتونه راولېږل وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس اوس کما ته الله حکم کی چې تور سره نکاح وکا نو نبی علیہ السلام خو ورته زوی ویلو او عربو کې دا قانونو چې چا و چا ته زوی ویل هغه په مثال د حقيقي زوی و نو د زوی خزا یعنی انګور دا په نکاح نشي اغسته نبی علیہ السلام سره غم شو الله رب العالمین آیاتونه راولېږل چې دا ما کړي د دې لپاره دي چې ستا په وجه باندې زدا رسم ختم کړم دا به کېږي هم داسې وتخفي بنفسك ما لا مبدي دا مطلب دی بعض خلک په دې ځای کې د ځان نه خرافات جوړي او نبی عليه السلام د زینب رضی الله پنډه یې لیدلې وه العیاذ بالله او نبی علیه السلام په هغې باندې مین شو نو وایي زید رضی الله عنه ته پته ولګېده او هغه زینب رضی الله عنها طلاق کړه او نبی علی السلام وی بیا ور سره نکاح وکړه وای دا تخفی فی نفسک ما لا مبدی دا مطلب دی چې نبی علی السلام په زړه کې داغي مینه پټ کړه زید رضی الله عنه ورخ ودره خو هغه ته په څه طریقې پته ولګېده، نو هغه ورله طلاق. دا بالکل دروغ دي او دا افترا ده په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. که چېرې د نبي علیه السلام د هغې سره مینه وې، نو د هغه خو نبي علیه السلام ترور راوستې د دې لپاره وه چې نبي علیه السلام ته وي چې دا څه په نکاح واده؟ خو نبی علیہ السلام زید رضی الله تعالی عنہ ته ورکړه په نکاح باندې او اصل خبره تخفین دادا چې نبی علیہ السلام یې سنا چې الله ما ته وای چې تا ور سره نکاح وکړه نو دا خدا دې شو لکه زوی خل سره مې نکاح وکړه ایګور سره او دا اصل کې رد رسم دی الله پاک رسم ختمي په نبی علیہ السلام اشاره دی ته چې رسم رواج به په ځان باندې ختمه یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر زیات غوسه او نو ام المؤمنین عائشہ رضی الله عنها ته وی وی ولې خپای هغه د خلک سرونه نه خړای ځکه د عربو دا قانونو چاغي وسر خړول دا به شرم ګڼلو آر به مازی سورو چا به سر کټا کولې نشو انو بیا عائشہ رضی الله عنها ته وای اې الله رسولا نو تخپل سر وخریا نو صحابه کرام به تاسو سر نه وخی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې سر وخرلو نبی علیہ السلام رحم الله المحلقین الله دې رحم وکي په هغه خلکو باندې چې هغوی سرونه خرولي دي، صحابه والمقصرین. نبی علیه السلام بیا وی رحم الله المحلقین صحابه والمقصرین په دریم ځل بیا دغه شان نبی علیه السلام می رحم الله المحلقین صحابه والمقصرین بیا نبی علیه السلام والمقصرین دا اشاره دی ته چا چې رسم مات کړی دی ختم کړی دی نبی علیہ السلام هغه له دعاګانې غوښتي دي واتق الله ويرګ د الله نه وتخفي في نفسك ما الله مبديا او تا پټول په زړه کې هغه اعتراضونه چې الله کار کول غي لره تیر دې د خلقونه او ما داغه وضاحت کو والله حق ان تخشا اوم خطاب نبی علیہ السلام تا الله ډیر حقدار دی چې ویریږي دا غنه فلما قضا زید منا او ترن کله چې پوره کو حضرت زید رضی الله عنه دا غن خپل حاجت دا یو صحابي چې په قران کې د ټول قران کې صرف د یو صحابي نوم ذکر شوی دی او دا د امتیازات نو دی صورت نه دی هغه صورت چې پای کې د صحابي نوم ذکرې سورۃ الاحزاب دی د بل صحابي نوم په قران کې نشتا زوجنا کها مونږه پنی کا کې درګه تعالی زینب لکه لا ګنا للمؤمنین حرج دې لپاره چې نشي په مؤمنانو باندې تنگسیا فی ازواج دیائم فبارد بی بیانو د دی د متبناګانو د دی کی یعنی چې په زوی ولیونی سي داغه بی بی د په نکاح غستې شي اذا قلو منهن نو ترا کله چې پوره کیدای دا عناجت وکان امر الله مبولا د کار د الله کړې شي ما کان علی النبی من حرج نشته په پیغمبر باندې تنگسیا فیما فرض الله له هغه سګي چې الله روا کړی دلرا سنت الله طریقه دا الله دا پای کسانو کې چې درشي دي مخ کې وکانه امر الله قدر مقدورا او دې کار د الله اندازه کړې شی باندې سره الذين يبلغون رسالات الله هغه کسان چې رسي پیغام د الله او یریږي د الله نه او نه یریږي د هیڅ نه مگر د الله نه کافی دی الله یې صاحب کوونکی ما کان محمد بعد من رجالکم اتم خطاب دے امت تا نو نبی علیہ محمد علیہ السلام یو تن پلار د سړو مر پلار د یو تن مر رجالکم د بالغ سړو تاسو نه دا زما د استاد محترم شیخ القران مولانا غلام حبیب سی ابراهیم الله زما د تفسیر استادان عام طور باندې درې دي یو شیخ القران مولانا غلام حبیب سی ابراهیم الله دیم شیخ الحدیث مولانا عبدالشکور سی دامت برکاتهم د دیرو او دریم مولانا میر سمیع الحق سی ابراهیم الله افغانستان دارنګه نور استادان د زیات ډیرو استادانو سره ما تفسیر د قران ویل دی او زیات تر شیخ قران مولانا مطیب صاحب سره ما تفسیر د قران ویلې د بعضی استادانو بعضی نقطې ماته یاد دي هغه به تاسو ته نشان دی کوم ایو په دې ځای کې فرمایل مر رجالکم د بالغ سره استاد سره ځکه ځامن خو یو او با وړوکوالی کې بیا وفات شي ولکن رسول الله وخاتم النبیین لیکن رسول دا الله دی وخاتم النبیین اخری دا پیغمبرانو نه دی خاتم مې مهر دا څنګه هغه کاغذونه اولی کلی شي اخری په باندې سٹمپ والی شي مهر په باندې والی شي دا رنګي سلسله د نبوت پاره باندې مهر والی شو وکان الله بكل شيء عليما دی الله بارو شی باندې پویا یا ایها النبی یا الذین آمنو نهم خطاب امت ته اے ایمان والو یادو الله لرو په یادو ډیرو سره او پاکی بیان وای دا الله سبا بیګا والذی یصلی علیکم ملائکته والله غزاته چې آفرین او شاباسه وي پتاسو او ملائک دا الله اذا پارا چراو بازی تاسو د تیارو د کفر او شرک نه رڼا د ایمان ته وکانه بالمؤمنین رحیما د په مؤمنانو رحم کوونکی ایدهم یوم یلقونه سلام پیشکشی دی با پور د مخامه کې دوی سلامتی ابي وعد لهم اجرا کریما او تیار کړ دی لرا اجر عزت مند یا ایو النبیو اتم خطاب پیغمبر تا یا ایو النبیو اے پیغمبر یقینا مگا لگو تعالی را بیان کون کی دا توحید او زیر ور کون کی زر ور کون کی ودائیان الاللہ بیزنی او دائی په طرف دا اللہ په حکم دا اللہ یو دائی دی یو مدعی دی دوانو کی فرق دی داعی چا ته څه شي نشي پرې خو دي او مدعی پرې خو دي شي لکه مثلا یو سړی پچا باندې پیسې وي نو دا چا چې پیسې دي دا مدعی دی بل سړی د خپل شاګر غلام نوکر الیږي الف لانی سړی لورشه زما پیسې ته راواله نو دا تلون کې دا دای دی دا مدعی نه دی دی چې هلته لاړ شي نو هغه په چا چې پیسې دي مثلا یو لاک روپۍ دي نو هغه سړی ورته وایي قرضدار یې یاره بس پنځوس زره به درکوم دا پنځوس راته معاف کړه نو دا کم سړی چې تللی دی دی ورته نشي معاف کولی ځکه دی داعي دی دا د چا چې پیسې دي دی ورته معاف کولی شي لیکن دا تلون کې دا ول نشي معاف کولی دې ځان نه هیڅ نشي کوله نبی علیہ الصلوۃ والسلام داعی دی الله پاک مدعی دی نبی علیہ السلام په دعوت د توحید کې د ځان نه هیڅ نشي کوله او نه هر یو داعی تر قیامت پورې بیزنی بوکم دا اللہ سراج منیرا او دیو روخانا وبشر المؤمنین بیان لهم من اللہ فضلا کبیرا زیر ورکه مومنان الله چی یقینا ددی دا پارا طرف دا اللہ نا دی فضل لویا ولا تو دیل کافرین والمنافقین تابداری مکوال کافر و منافقانو ودا عذاهم پریر ازای تکلیف لا نسفار با اللہ و کافی دی اللہ زموار یا ایو الذین آمنو ایمان والو اذا نکاتم المومنات کلچ نکاح کلی تاسو مومنان خدی ثم طلقتموهن بیا طلاق ورکوي تاسو دی دا مخکې د دینه چې تاسو لاس لګولې دی دا نشته په تاسو باندې عدت تا تدونا چې تاسو شمیر یې لره فمدیوهن یعنی مطلب دا یو سړی دی خزي سره نکاح شو لیکن لاس وتلا نه دی وړي او داغه نه مخکې ولا طلاق ورکو نو پاغي باندې بیا عدت نشته چي دې طلاق ورکړي نو فوراً د طلاق نه پس بل سړي سره دا نکاح کولای شي په هغه عدت نشته فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا نو فائدہ ورکړي دي لرا او پرې دي لرا په پرې خو دو خسته وسره مطلب دا چې جوړه جامه بولا ورکه او نور پتا باندې سنشتا وبنات خالاتک او لونه د تروریانو ستا الله دی هاجر نه ماک هغه چې هجرت کړی تا سره سلورم وامرات مؤمنتن اوابد نفسها للنبي او خدا مؤمنه خدا مؤمنه کچری هغه ځان بخلی نبی علیہ السلام ته محبوبه ان اراد النبي استنکیا کچر اراده او کی پیغمبر چې نکاح کې والی دی لرا لکه حضرت سودا رضی الله تعالی عنها هغه وته حضرت ما سره د شپې تیرولو ته ضرورت نشته زما نمبر بی بی عائشه لورکا خو صرف چې د قیامت بورز زستا په بی بیانو کې پاسېږم موهوبه خالصتا لک من دون المؤمنین خالص دی تعالی را علاوه د مؤمنانو نه څه مطلب مطلب دا پیغمبر ته الله وای چې تا ته دا سلور قسم خزه جایز دي چار څومره کوي تا باندې پابندی نشتا کمی سلور قسمه یو آتای توجورهن وی پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم الیاذ بالله دومره شاوتیو چې هغه لپاره د ډیرو خزو اجازه تو شو مونږ وینا دا دروغ دی اصل خبره دا ده چې نبی علیہ السلام ته الله پاک دا بی بیان د دې لپاره ډیره جایز کړې چي سخرګنې ډېري وي او سخرګنې د سړي سره ودرېږي په تکلیف او مصیبت کي نو چي په مسله توحید کي ته کم ځای لځي نو ستا سخرګنې به هلته موجودي نو تا سره به ودرېږي دا مقصد او دا نه چې نبی علیہ السلام شهوتو که چېرې داسې وه نو بیا خو په کار دا و چې نبی علیه السلام پیغلې جینکې کړې وی سیوا د بی بی عائشه رضی الله عنها د نبی علیه السلام ټولې بی بیانې یا متعلقې دي او یا بډایګانې زنانه دي اکثر حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها دویم بی بی عائشه رضی الله عنها دریم حضرت حفصه د نبی علیہ السلام بی بیانی رضی الله تعالی عنها د عمر رضی الله ولور سلورم حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها پینزم حضرت جویریه رضی الله تعالی عنها شپږم حضرت سودا رضی الله تعالی عنها اووم، حضرت زینب رضی الله عنها کوم چې مخکې ذکر شو. اتم، ام سلمه رضی الله تعالی عنها او نام ماریه قبطیه رضی الله تعالی عنها مشهور دي. سو کو یو لسی خو مشهور روایت نه هو دی. قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم فزاقی سرا پوی منگا آغسا چه مقرر کری منگ بدیبانی ببی بیانو دائی کی لری کولې شي په طلاق سره هغه چاله چواړي د دینه وتوی الیک من دشا او یو ځای کولې شي ځان سره چاله چواړي ومن ابتغیتا ممن ازلتا او هغه چې ولټې ته هغه چې جدا کې ته نشته ګنا په تا باندې ازل دې ته وای چې خځه تا د سړی طلاق اراده وي هغه ته وای چې طلاق مرا کوا نور ما سره نمبر مه تیروا خو صرف چې زه ستا بی بی يم لکه حضرت سودا رضی الله تعالی عنها مخکې ما وې ممن عزلت منهم فلا جنا علیک نشتا گناہ پتا باندې ذالک ادنا ان تقر عیونن دا نږدې را چې هغه شي سترګې دی ولا یزن غمجن نشي ويرزینا خوشاله شي بما ته دون کلون هغه چې تا ور کړی دی لا ټول لا والله يعلم ما في قلوبكم الله بوئی باس جزړونو تاسو کې او دی الله بوئی او ګردبار صبر کوونکې لا الا لك النساء من بعد دا لسم خطاب دی نبی علیہ السلام تا روان دي ستاره بارخه دي رسو دي سلورو قسمونو نه ولا ان تبدل بهن من ازواج او نه دا چې ته بدل کې په دی باندې بیبیانې اگر چې تعجب کوا چې تعالی را خسته والی دای حسن فطرتی شه دی ار سره دا غواړي چې زما خزه دی خستای او هر یو خزه دا غواړي چې زما خاوند دی خستای مطلب دا چې تا ته جا دا جایز نه دی چې اسناف اربعه یو له طلاق ورکی او د دې اسناف نه علاوه بل خزه وکي الا ما ملکت یمینک مگر هغه چې مالک دی خلاص تا او دی الله بار یو شی باندې نگهبان یا الذین آمنو دا لسم خطاب دی امت ته اے ایمان والو لا تدخلوا بیوت النبی بدن نگی کورن پیغمبر دا حضرت عمر رضی اللہ ہوئی وافق دو ربی فی سلاس ما د خپل رب سره په دریو خبرو کې اتفاق کړی دی مطلب دا چی څنګه زما رایه وه الله پاک هغه شان په قران کې آیاتونه راولې دس او دا نه چی الله پاک د حضرت عمر پر رایه باندې آیاتونه راولې ګل یا فیصله وکړه مطلب دا چې زما پزړه کې سونو الله پاک هغه شان فیصله وکړه نو د الله پاک د فیصلې سره زما فیصله او زما رائے برابر شوه یو پای کې دام وا نبی علیہ السلام ته وی حضرت ستا کور ته هر بر او فاجر راځي هر سړی راځي دا بهتره نه ده خه خبره ده دا چې ستا بیبیانه هغه پرده کوي خیاتونه لا نور راغلي الله د آیاتونو راولېګل یو پای کې داو لا تدخلوا بيوت النبي مدن نکی کورونو پیغمبر تا مگر که اجازه دکړه شي تاسو ته الا طعام غیر ناظرین انا هغه خوراک دا چې نه کتونګي بخوالی دا غیتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام روټه کړو صحابو چې روټي وخوړله نو ناسو غب شپې لګولو الله د آیاتونه راولېګل چې پیغمبر ته تک تکلیف رسیږي او پیغمبر تاسو نه خبره پټي هغه تاسو ته نه وای خو الله پاک د دینه شرم او حیا نه کوي د دې خبره نه چې هغه تاسو ته خبره ښکارا کی غیر ناظرین الهو مگر په خوالی دا ایتا یا لوخی دا ایتا ولکن اذا دویتم لیکن کله چې دعوت درکړی شي تاسو ته فدخلوا ندن شي فاذا طعمتم نو کله چې خوراک وکړي فانتشروا نزای بیا ولا مستانسین لحدیث او نو درېدون کی خبر لا چې کله خوراک وکړي دعوت بیا ځه بیا کیسه مکوا چې بیا ناشتي ځکه کوربه به تا ته سویلې نشي دا به ډیر کارونه وي تا ته خلاص نه دی بس دومره واته له دعوت درکړې او دعوت پوره شو بس ځته نه هغه په خوشاله دی ساري نو ټیک ده ان ذالکم کان یوز النبی یقینا دارای کېدل تاسو تکلیف ورکې پیغمبر دا ويستحيي منکم هغه شرم کوي تاسو نه او الله شرم نه کوي د بیان د حق نه وإذا سألتمون کله چې سوال کوي دا اینا متا د سامان فسلون من وراء حجاب سوال کوي دا غینا خو د پردینا دا رنګي کېدل پاکی دا د زونو تاسو دا غي زونو لا وما كان لكم یولسم خطاب امت ته او نه دی مناسب تاسو لا چې تکلیف ورکړي رسول دا الله ته او نه دا چې نکاح کې والی بی بیان د درسو د مرګ د نه همیشه دا نس د قران دی چې د پیغمبر بی بیان په نکاح کې نشي اغستې کمغلا وایا پاګلا سیرا وای پیغمبر کا ژوند نه وي نو دا بی بیان ولې په نکاح نشي اغستې او نس د قران دی الله منع کړی دا ولی هغه د امت میان دي دي نو څنګه هغه په نکاح لې دا هو دلیل دا ژوند پیغمبر علی السلام نشی کېده ان ذالکم کان عند الله عظیما خو په دې ډېر خشبانی ني اسی بس هر صوتي بوتي وینو یقینا دارنګ تاسو او حال تاسو دی پنځه الله لوی خبره ان تبدو شین کچره تاسو ښکارا کوي څه شي او تخو یا پټوي نو یقینا الله بار ار یو شی باندې پوي دی لا جنا علی نبی ابائن نشته ګنا بدی باندې پراتلو پلارانو نه دی کې چې پلار دې کور لرازي زنانان تانو ټیک دا ولا ابنا ان نزامن او ته باغی باندې د محرماتو نه جایز ده خو د دینه علاوه چې راځي نو اجازه به علي به اجازه ته نشی راتلې او د دینه علاوه پردستا اخزي دا فرض ده داغینا کاغه د تر زوی دی کاغه د ترور زوی دی کاغه د ماما زوی دی کاغه د خاوند د تر زوی دی کاغه خاوند د ماما زوی دی د ترور زوی دی وغیرہ وغیرہ تاسو آفرین وای په دبانی وسلمو تسلیما غاړه کې د الله د بغاړه کې خود سره سنتو د پیغمبر ته ان الذين يؤذون الله ورسوله بشکا کسان چې تکلیف ورکړي الله او رسول الله الله تا ابن کثیر رحم الله په دې ځای کې پشیاګان او روافض باندې سخرت کړي اجای پیغمبر له تکلیف ورکړي وی کله چی په معاشره کی بدعات شروع شی یا زما صحابو ته بد ویل شی نو په عالم باندې فرض دی چې هغه خپل علم اظهار وکړي په دې بدعات رد کی لکه نن سبا چې خلک د اختر بورز باندې سار وختي ادیره لرواني او غمونه کوي الګ د اختر روز خو خوشاله لپاره ده نو په علماء باندې فرض دي چې د دې بدعت او د دې رسم رواج رد کړي دارنګي په اخیری جمعه باندې په رمضان المبارک کې خلک دوه رکعات مونږ کوي د قضا عمرې په نوم باندې دا بدعت ته نبی علی السلام صحابو نه کړي او کله چې زما صحابو ته بد ویل شي نو په کار دي چې دا غیره دوکي لعنهم الله فی الدنیا والآخرة لعنت کړي بدی باندې الله په دنیا آخرت کې وعد لهم عذاب مهینا او تیار کړی دی لا عذاب رسوا کوونکی والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات هغه کسان چې تکلیف ور کوي مؤمنانو سره مؤمنانو خلل بغیر دا نه شریک کړی دي چې واچوي په ځان باندې لوی پړوني ذالک ادنا یوربنا فلا یزین دا نږدې دا چې وبنه پیژندل شي نو تکلیف نه شي ورکولې مطلب دا چې هغه لوی برقه لوی پړونه په ځان چولې نو څوک بوله تکلیف نشي ورکولې وای په مړه دا پردنا که زنانه ده وکال الله غفور الرحیم دی الله بخون کې مهربان بیا به پاتې نشي د ایستان رسو په دې کې مگر لګ پلانت کړی شي چرته چې مندل شي او بنول شي او اجل شي په اجل سره سنت الله فی الذین خلو من قبل طریقه دا الله غا پای کسانو کې چې درشه مخ کې او بنو می طریقه دا الله لره بدلیدل یسالک الناس ربته مخ کې سره داري چې د پیغمبر عزت کوئ تعظیم کوئ وګوره دومره عزت نه چې عالم الغیب وګڼي تپوس کوي ستانه خلق په بار د قیامت کې وایا کینن علم دا غیر د الله سره او سشي په بوتان را شاهد چې قیامت نږدې ان الله لعن الكافرين یقینا الله لعنت کړي په کافرو تیار کړي دي لره سوزیدل همیشه وي بدی کې همیشه لا یجدون ولیا ولا نصيرا دی باندې مومي دوزونه امدادي یوم تقلب وجوههم باغرز چې وا بړل شي مخونه ددایا او وې دې رب زمونږه یقینا مونږه تابعداري کړې سردارانو زمونږه د غټانو زمونږه فازلون سبیلا گمراه کومږ سیلارینا الله مو خپل مشران پس روانو دا قران نه منې کړیو ربنا دیم زی فین من العذاب ارب زمونږه ورګې دی لره د چن عذاب او لعنت وکي په دی باندې لعنت لوی یا ایو الذین آمنو دولسم خطاب امت تا یا کسانو چې ایمان مروړ دي مکه کې بشان دای کسانو چې تکلیف ورکړو موسی علی السلام ته موسی علی السلام چې کله د الله आवाज اورېدو چې فرعون ته لاړ شه نو بیبي ته نه رشوا لار کړه لاړه موسی علی السلام ډیر وخت پورې بیا واده ته سم نشو نو خلق وی الیاذ بالله وی دا خونسا مشکل دی الله رب العالمین د صفای لپاره دا طریقه وکړه چې اورز موسی علیہ الصلوۃ والسلام لامبل او کانه پکانی د پاسه کپڑے کې خو دې چې کپڑے کې خو دا کال روان شو بعضی عورت د موسی علی السلام پټو او نور کپڑے وېسته الته کې وې نو کال روان شو منډه کړل موسی علی السلام ورپسې منډه کړل आवाज ورته کوي سو بي الاجر سو بي الاجر اکانه زما کپڑے راکا کپڑے راکا لنګي والو کانه د بنی اسرائیلو هغه مجلس ته نه غلاړو موسی علیه السلام ورپسې ورغلو او موسی علیه السلام کپړې راغستې او همسایه را خلاصه کوا کانه دو ځای کړو مات کړو خو دای ته دا پته ولګی دا چې موسی علیه صلوات و سلام بیمار نه دی څنګه پته ولګی دا ځکه بیمار چی هغه منډه نشي والي نو یاره دا خو بیمار نه دی پته ورته ولګېده نو هغې طرف ته الله اشاره کوي یا دویم هغه واقعه د قارون چې ښځې له پیسې ورکړې وې چې ووایه موسی علیه السلام ما سره زنا کړې ده مخکې ما ذکر کړې وه کلذین آدو موسی بشان دای کسانو چې تکلیف ورکړې موسی علیه السلام ته وبرأ الله مما قالو بیزار کو الله وینا چې دی ویلا او په نزد د الله وجيها مخوريز يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله اوس دولسم خطاب نبی علیہ السلام او امت تا اے کسانو چې ایمان مړو یریږي د الله نه وای وینا سدیدن درستا یسلی لکم اعمالکم خبر کی تاسو لامن نستاسو بخنه وګی تاسو لا د ګناونو تاسو او مې یو د الله او رسوله څوک چې تابعداري کوي د الله او د رسول د الله نو دا کی سره کامیاب شو په کامیابې لوی سره ان ارزنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابينا يحملنا د آیت ګران دی او چا چې زما د استاد محترم نه قران نی ویلې داغه حل کول هم نشي ورنه تجربه او کا سوال ته نو کا د مليانو نه دې کې سوال دارې چې الله رب العالمین وای مونږه امانت پیش کړو آسمانونو زمکو غرونو باندې داغي ته نه انکار وکړو د اوچتولو نه او انسان هغه له اوچت کو نو انسان څه شو انه کان ظلوما جهولا دا انسان ظالم او جاهل شو عجیب خبره ده اسمانونو انکار کو غرونو او زمکو د دې د اوچتولو نه انسان اوچت کو د امانت نو بیا انسان ولې ظالم او جاهل شو سوال پوه شو الله پاک امانت پیش کو په اسمانونو غرونو او زمکو باندې اغي انکار کو د چتولو انسان انکار نه کو بلکې اوچته کو نو بیا ول انسان ظالم او جاهل شو خوش جواب د انسان نه مراد دی انسان مشرک انسان نه مراد دی انسان مشرک او د حمل نه مراد دی نقصان یا د انسان نه مراد انسان منافقم کې دی شي یعنی کافر مشرک او منافق او د حمل نه مراد دی نقصان د حمل نه مراد دی نقصان څه مطلب الله پاک وای نو جواب دا ترجمه دا ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال یقینا موږ پیش کړو امانت اسمانونو زمکو غرونو باندې فابینا یحملنا نه انکار کو د اسمانونو زمکه غرونو د سنا ايعملنا چې خیانت کی بده کی چې نقصان کی بده کی پوش واشفقنا منا ويرد ددینا وحمل الانسان او نقصان کو خیانت کو بده کی انسان منافق مشرک او کافر نو زکه انه کان ظلوما جهولا یقینا دا انسان دی ظالم او جاهل چې نقصان یې پدې کې وکړو هغه د نقصان کولو نه څو کړلو انکار ای په کې نقصان او خیانت ونکو او انسان کافر مشرک او منافق څو کړو انکار کو دا نقصان یې وکړو نو ځکه دې ظالم جاهل شو یعذب الله المنافقین والمنافقات اذا بارچ الله ذا ورکی منافقان سړو منافقان خذلا مشرکانو سړو مشرکانو خذو لا مهرباني وکړه الله په مؤمنانو سړو مؤمنانو خذو او دی الله بخون کې مهربان صورت کې دولس خطابات امت تا او دولس خطابات نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا او رد درس میں باطل د عربو او دارنګي تعزیز او په تبلیغ کې تفریح